اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایا چې زما کردګار کته ماته هغه عذاب خودل غواړي د کوم چې دیو سره واده شوی دا اے رب ما په دې ظالمانو کې مشامل وام او موږ په دې خبره پوره قدرت لرو چې کوم وعده دې سره کوو هغه تا ته هم وخایو اے پیغمبره ته د بده خبره په جواب کې هغه وایا کومه چې غوریزه وي مونږ ته ډیر ښه معلوم دي کوم څه چې دی ستا په حق لوایي او دا دعا غواړم چې اے زما ربا زه تا څخه پناه غواړم د شیطانانو د وسوسو نه او اے ربا په تا سره پناه غواړم د دې خبرې نه چې هغه یې شیطانان ما تر نږدې قدر لشي خدای پاک وایي دی یعنی کافر نه سمېږي تر دې چې هر کله یو تن ته مرګ په سر ودرېږي نو هغه وخت به ووایي اے زما ربا ما لکوټې پستانه ولېږه یعنی واپس می دنیا ته ولېږه د فاره د دې چې کومه دنیا می ورستو پرې خو دې ده پاره کې سلګ ډیر نیک کارونه وکم نه هیڅ کله نه خدای به وای دا خاصه یو خبره ده چې دا کافر وای او د دې مخه تبا یو دیوال ولاړ وی یعنی به واپس دنیا ته واپسی نشته تر هغې ورځې پورې چې سر دوباره به راوچتولی شي نو څه وخت چې شپېلۍ پوکوالی شي نو نه به د دیو ترمنځ خپلولي پاتې وي او نه به څوک د چا تپوس کوي خو چې د چا د عمل تله درنه شي نو هغه کسان به کامیاب شي او چې د چا د عمل تل سپکه پاتې شي نو دا هغه خلک دي چې خپل ځانونه د خپل لاسه بیلودل یعنی ځان یې تباه کو او همیشه به په دوزخ کې اوسیږي د دیو مخونه به په اور باندې وراته پراته شي او داړې به یې چینګې راوتي وي الله به ورته وایي چې ولې ګنې زما یاتونه تاسو ته اورولی نه شو یعنې چاره ته نه ورولی خو تاسو به هغه دروغ ګڼل هغوی به وایي چې ای ربه مونږ خپلې بدبختۍ راګیر کړي وو او مونږ د لارې نه بېلارې شوي خلک وو ای زمونږ کردګاره اوس مونږ د دې دوزخ نه یو ځل وباسې نو که چېرې بیا مو داسې کارونه وکړل نو بېشکه چې قصوروار به یو الله به ورته ووایي چې کورې شي یعنی ورک شي پراته اوسئ پکې یعنی دوزخ کې او ما سره خبرې مه کوئ زما په بندیانو کې یو ټولګی خو داسې هم و چې ما ته به یې وي ای زمونږ ربه مونږ ایمان راوړی دی نو ترا ته بخانه وکړه او رحم را باندې وکړه او ته د هر چا نه زیات رحم کوونکی یې نو تاسو په هغوی پورې اشارې شروع کړې یعنې ټوکې هم پورې شروع کړې تر دې چې دغه مشغولات درنه زه هم هېر کړم یعنی په غریبانو مسلمانانو پورې چې مخاندل نو خدای د نه ير شو دا هم خیالو چې اسم نشته دی او دا هغه هغه غریبۍ په تاسو دا اثر وکړو چې خسړی تو بړو ضروری نه دی کوي نو دا خلک دي نو کم دی چې دنیاي خشو او تاسو لګیا وئ په هغوی پورې مخنداګانې کولې نن ما هغوی ته د صبر بدله دا ورکړه یوازې هغوی سم پوره خادمون شو ورته به وایي یعنې خدای به دې کافرو ته ووایي چې ښه تاسو د کلونو په حساب څومره موده په مځکه استوګن پاتې وي یعنې څونه وخت هم تېر کړی دنیا کې هغوی به ووایي چې هیله یوه ورځ قدر به پاتې وو یاد ورځ نه ته لږی سبا وا ته زمونږ په ځای د هغې شمېرونکو پرښتو نه تپوس وکړه مونږ ته یاد نه دي یعنی دا د دنیا ژوند به ورته کم ښکاره شي ځکه چې د آخرت هغه سختې ویني الله به ورته ووایي تاسو په دنیا کې ډیره نه بلکې لږه موده پاتې وي که تاسو پوهیږئ یعنی د آخرت په نسبت سره هغه اسم نو خانو ګنې تاسو دا خیالو چې مونږ تاسو هسې د لوبو د پاره پیدا کړی وي او دا چې تاسو به مونږ ته پښتانه ناراضي نو یاد ساتئ چې ډېر لوی دی هغه برحقه بادشاه د هغه نه سوا هیڅ څوک معبود نشتا هم هغه د عزت د تخ مالک دی او څوک چې د الله سره د بل معبود بلنه کوي سره د دې چې هیڅ دلیل ور سره پرې نشتا نو دا غي حساب بخامخه د خپل کردګار سره کیږي دا یقیني ده چې کافران کامیابې دي نشي او ته دا وایا چې زما کردګارا ما وبخي او په ما رحم وکړي او ته د هر مهربان نه زیات مهرباني دا صورت صورت نور دی دا صورت مدنی صورت دی اوس د دې صورت د لومبۍ روکو ترجمه د الله په نامو شروع کوم چې ډېر بخون کې مهربان دی دا یو صورت دی چې مونږ را نازل کړی دی او هم مونږه تاسو په ذمه مقرر کړی دی او په دې کومو صفا صفا خبرې را کوزې کړې دي چې تاسو پرې پوه شئ زناکاره ښځه او زناکار سړی د دوانو په حق له دا حکم دی چې هر یو سلسل دوری ووهي او ستاسو دې په دې دوانو باندې د الله په حکم چلولو کې هیڅ ترس ناراضي یعنی ړپه مسیږي کچره تاسو په الله او د قیامت په ورځ باور لرئ او په کار دی چې د دې دوانو تنو سزا ته دی د مسلمانانو یو ټوله حاضر ولاړ وي چې خلک یې ویني او عبرت دی والی چې نور د سینه کوي زناکار سړی نکاح هم بل چا سره نه کوي بغیر د زناکار یا مشرک خزه نه او زناکار خزه سره هم بغیر د زناکار یا مشرک سړی نه بل څوک نکاح نه کوي او په مسلمانانو باندې دا حرام کړی شوی دی او څوک چې په پاک لمنو خزو باندې تومتونه ولګوي او بیا سلور گواهان پر باندې پیش نکړې شي نو هغه یتیا دوری وهي او بیا هیڅ چره دا غوی هیڅ گواهی مقبلوي هم دغه کسان خو فاسقان دي کنه ها څوک چې د دې کار نفس توبه وباسي او خپل ځان سم کړي نو الله ډیر بخون کې مهربان دی او څوک چې په خپل خزو باندې تومت ولګوي او هغوی سره د خپل ځان نه ما سیوا نور گواهان نوي نو د داسې سړی د گواهی دا صورت دی چې هغه به سلور زله په الله پاک قسم وخوري چې زه رښتیا وایم او په پنځم وار به داسې ووایي چې په ما دې د الله لعنتونه وورېږي که زه دروغ وایم او د ښځې نه سزا په دې شان سره لرې کېدی شي چې هغه د سلور زله په الله باندې قسم وخوري چې دا سړی دروغجن دی او په پنځم ځل دی دا وایي چې په ما دې د الله غضب را نازل شي که دا سړی رښتیا وایي او که د الله پاک فضل او مهرباني در باندې نه وي او دا خبره نه وي چې الله توبه قبلون کې د حکمتونو خاوند دی نو په لوی مصیبت کې به پراته وي کومو کسانو چې دا دروغ لړلی دي هغوی بهرني نه دي بلکې په تاسو کې یو وړوکی ټولګی دی تاسو د ځان په حق له دا قصه بده مګنئ بلکې تاسو په حق له هم دا غوریزه ده په دې کې هر سړی چې سکړي دي هغه عمر ګناه یو غټلا او چا چې پکې د ټولو نه زیاته برخه واغستا یعنی عبد الله ابن ابی چې منافقو داغه سزا هم د نورو نه زیاته غټه ده څو وخت چې تاسو دا واکو خبره واورې دا نو ولې داسې و نه شوه چې مسلمانانو نارینه او زنانو د خپل خپلوانو په حق لا نیک ګمان کړی وي یعنی په هغه مسلمانانو یې نیک ګمان کړی وي په چا چې خلکو د الزام ورته پلی و او داسې ویلي وي چې دا خو سروب دروغ دی دی په خپل خبره باندې ولې څلور گواهان پیدا نکړل نو هر کله چې دیو گواهان را نه وستلې شو نو بس د الله په نس خو هم دیو دروغجن شو او که په تاسو باندې د الله پاک فضل او مهرباني په دنیا او په آخرت دواړو کې نه وي نو تاسو چې په کومه مشغله کې پریوتی وي نو په دې کې به در باندې لوی اپترا نازل شوی وو کوم وخت چې تاسو دا خبره خلی تر خلی نقل کوله او په خلی مو هغه خبره کوله چې تاسو ترې نه خیل خبر نه وئ یعنی اس خبر نه وئ او دا مو معمولی خبره ګڼله حال دا چې د الله په نس ډېره غټه خرابه خبره وه او څه وخت چې تاسو اورېدلې وه نو داسې مو ولې نه وي چې مونږ له داسې خبره د خولې نه ایستل نه ښایېږي های توبه دا خو ډېر غټ بهتان دی یعنې تور دی الله درته نصیحت کوي چې بیا هیڅ چره داسې کار و نه کړئ که رښتینې مؤمنان یې او الله درته سمه صفا خبره څرګندوي او الله په هر څه پوها د حکمت خاوند نه څوک چې دا غواړي چې د مسلمانانو ترمنځ دي د بدکارۍ چرچی کیږي یعنی شهرت دی کیږي او خبرې دی کیږي هغوی له درناک عذاب مقرر دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ او که د الله فضل او مهرباني در باندې نه وي او دا چې هغه ډیر نرمي کوونکی مهربان دی نو تاسو به نه بچ کېدئ د دریم رکو ترجمه اے مسلمانانو تاسو د شیطان په قدمونو پسې مزئ او څوک چې په شیطان پسې روان شي نو هغه خو همیشه د بے شرمۍ او د بدو کارونو لارې چارې خایي او که په تاسو باندې د الله پاک فضل او مهرباني نه وي نو په تاسو کې به هیڅ څوک هیڅ چره پاک شوی نو خو الله چې د چا په حق له وغواړي ناغه پاک او صاحب کړي او الله هر څه اوري په هر څه پوهه دی او په تاسو کې څوک چې د بزرګۍ او د پراخي روزي خاوندان دي نو هغوی د خپلوانو او د مسکینانو د خدای په لار کې د هجرت کوونکو سره د ښه سلوک کولو نه قسمونه نه خوري او په کار دی چې معافي ورته کوي او درګذر ترې نه کوي ګنې دا مو خوښه نه ده چې الله تاسو ته ستاسو خطاګانې معاف کړي بېشکه الله بخونکی مهربان دی